صلات حواله سره یو ذکر شوی چاوی صلات په لغت کې دعا ته وی او چا د تحریک السلوین حواله سره خبره کوله هما دا عرض کړو چې دا دیم قول د زمحشری قول لدای په قیل تر نقل کده دی وجه زو خو یو ماده څه ویلې و چې دا تحریک دا څه مسله ده چې دا مجاز مرسل ذکر د کل مراد ته نه جز نو دا تحریک دا یو داسې عمده جز نه دی چې موږ د کل په دې مسما کو او مجاز مرسل ته نه جوړ کو یو وجر زو په دغه وا دا مې عرض کړو چې دا صلی الله علیه وسلم تسلیدا تفعیل فعل یفعل تفعیل د تحریک ته پر ډیر مستعملېږي نه د چا د پاره نه مستعملېږي د تحریک د پاره دا ډېر د حقیقت نه او بل دار چې اصلوین دا اصل کې اسم د معنا حدیثی په کې نشته نو د دینه دا اشتقاق د صلا کې سړی کوي نو دې کې یو ضعف ته نو دا درې خبرې داسې دي چې دا ضعیف ته نو صحیح خبره دار چې اصل کې دا چاته ویل کېږي دعا اوس مسله د دې ده ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون کې علامه موصوف یو درې بحث کوي یو د رزقنا کې یو بحث کوي رزق کې یو بحث کوي او دویم بحث په ينفقون کې کوي انفاق کې کوي او درې مدارا چې کم قسم شی با سړی ورکی د زکات حواله سره یو بحث کوي نو یو درې بحث کوي یو رزق څه ته ویل کیږي یو انفاق معنا سره او درم د دینه زکات مراد دی که څه شی مراد دی دا درې بحث وکړي د دې دریو بحثونو نه وړاندې دا کلمه د مما راغله مما نو دا ما کې سو احتمالات دی او دا چې دا د ما موصوله شي ومما الذي رزقناهم ينفقون اياه رستو بوته بیا ضمیر ينفقون کې به ته ضمیر راجع کې نو مای موصوله کې دی شي او دا رنګ دا مای موصوفم کې دی شي خو بیا به د کلمې د معنی تعبیر په شیون سره کوي نو بیا مای موصوفه دا ومن شیء رزقناهم ينفقون دا چې به شیون سره به تنه تعبیر کوي دا جاری مجرور و مما رزقناهم دا متعلق دي متعلق دی په یون فقون پورې چې داروستو ذکر دی ومما رزقناهم ينفقون دا ينفقون پورې څه شي لري تعلق الرزق في اللغه غرض د مفسر د دې عبارت نه هغه پر رزق کې بحث کول نه چې رزق په لغت کې څه ته وایي نو رزق په لغت کې حظ او حصې ته وایي یو رزق دی یو رزق دی نو رزق په لغت کې هغه حظ او حصې ته وایي او رزق په فتحې سره داغه ډېر اطلاق پدې کېږي اعطاء او رزق اعطاء باندې کېږي په معنا مصدری نو رزق حصې ته وایي او چې رزق لفظ ذکر کې نو په معنا د چا سره بیا هغه د ورکړې او د اعطاء په معنا سره قال الله تعالی وتجعلون سر غرض مفسر هغه د رزق معنا ذکر کولی والعرف خصصه غرض علامه موصوف ته د عبارت نه هغه تعریف عرفي اصطلاحي د رزق ذکر کول چې رزق وایي څه وي خصصه بتخصيص خصصه ب والعرف عرف تخصیص کړي د هود د رزق بتخصیص شی په تخصیص ته شی چې یو شی خاص شي د بل حیوان د حیوان سره وتمکینه من الانتفاع به او په تمکین د د د دې حیوان من الانتفاع به د انتفاع نه به په دې رزق په دغه شی چې دې دغه نه پیدا او چته کې نو دې ته ویل کی تخصیص ته شی په یو حیوان پورې او په تمکین د چې د الله قدرت ورکړي من الانتفاع به د انتفاع نه به په دا چې دې سو کې پیدا پیوچته کې دلته مراد د تمکین نه بالفعل تمکین مراد نه لري دلته کې مراد د تمکین نه بالفعل تمکین مراد نه لري ځکه کده دینه تمکین بالفعل مراد شي نو چې یو حیوان یو شی اخري نو هغه ينفقون څنګه کېدای شي هغه بیا ينفقون څنګه کېدای شي نو مراد د دینه تمکین بالفعل نه دی بلکې مراد د دینه دار و تمکینه چې الله سبحانه و تعالی اسباب پیدا کی او هغه هغه اسباب پیدا کی څه پیدا کی هغه اسباب پیدا کی او هغه اسباب د دوران دی الله تعالی ورکی او دغه اسباب د تور کی او چې دغه اسبابونه بیا دې سوچ تولې شي پیدا او چتولې شي نو مراد د تمکین نه دا معنا ده مراد د تمکین نه بل فعل تمکین خو نه دی مراد کنه بل فعل تمکین خو له شي چې هغه څه کی کنه تمکین من الانتفاع وتمکینه من الانتفاع چې بل فعل تمکین من الانتفاع شنو بیا ينفقون څنګه لري یا رب یا دا وينفقون څنګه ته چې یو شی وخورې نو بیا به خرج کای که بیا خلک وباسي هغه بیا خرج کول نه شي کنه نو مطلب دا دی چې مراد د تمکین نه دغه نه دی مراد د تمکین نه مراد د تمکین نه دار او تمکین هی چې الله قدرت ورکی د انتفاع یعنی هغه اسباب الله تعالی پیدا کی هغه سيزونه پیدا کی چې بیا په خپل اختیار سره دا غنه ساغه ستنې شي والمعتزله تو غرض علامه موصوف د دې عبارت نه اغا اختلاف ذکر کول لپاره په مابین د معتزله او په مابین د اهل سنت والجماعت کې ذکر دا خبره د مقام کې چې آیا حرام حرام او ترزق ویلې چې کني شي ویلې نو دې کې دوه ډلې دي یو ډله د معتزله او دا یو د اهل سنت والجماعت ده معتزله وی چې الحرام ليس برزق حرام او ترزق نشي ویلې او رزق فقط هغه چاته ویلې کیږي چې هغه حلال تلقي خالصتا چې حلال حرام څه شي نه رزق نه دی وی ولی حرام رزق نه دی او درې دلیل وی په دې خبره چې الحرام ليس برزق حرام رزق نه زکه چې په مفهوم د رزق کې دا خبره معتبره ده چې تمکینی هی من الانتفاع چې الله به قدرت ورکړي د انتفاع الله به قدرت ورکړي د چانا د انتفاع نو الله تعالی خو تمکین چاته د حرام نه ور کوي کنه الله تمکین د چا د چاته د حرام نه ور کوي کنه زکه په حرام او فایده غستل خو سي شي دي کنه منع دي کنه او امر شعر په زجر سره عنه د دینه او د دې په نسبت الله باندې اصلح واجب ده په الله باندې اصلح للعباد سي واجب نو چې الله د باندې اصلح للعباد واجبي نو د واجب په حق کې خدا خبر اصلح نه ده چې دې ته د حرامو قدرت ورکړي شي د حرامو د خوراک څو ورکړي شي قدرت نو د دې مسلک دارې چې په مفهوم د رزق کې تمکین من الانتفاع ده نو کوم شی چې حرام یو دا غینه بنی او دا غینه زجر راغلی د هغه تمکین الله څنګه ورکول شي دا خو قبیح ده د الله تعالی نه چې دا غی تمکین ور بل طرف ته اصلح للعباد په الله تعالی باندې واجب ده چې د عباد په حق کې کوم اصلح خبره نو په الله واجب راکا غو ور کوي نو چې الله تمکین د حرام ور کوي دا اصلح للعباد ده کله خبر افسد للعباد ده دا افسد للعباد خبره ده یو دویمه خبره ده چې دی وای چې الله تعالی دلته کې نسبت تر رزق کړل ځان ته و مما رزقنا او الله ته نسبت ته حرامونه کیږي الله ته نسبت ته چاره کیږي نو دا نسبت تر رزق چې الله تعالی ته شوی دی نو دا د دې دلیل له دا نسبت تر رزق چې الله تعالی څه کړل ځان ته کړی دی نو دا په دې باندې دلیل له چې دی با خرج کوي هغه چیزونه چې هغه حلال دي چې هغه څه شری حلال نو دا نسبت هم دلالت پر خبره باندې کوي چې حرام څه شی نه دی رزق نه دی دا مسله ختم شو درېمه خبره دار ا د دې سره بل خبره دام ده چې دا ينفقون ټکي ذکر شوی دی نو دا ينفقون ټکي چې ذکر شوی دی نو انفاق د حرامونه موجب مدح ده کده حلالونه د حلالونه حرام چې څو خرج کړي دا د سره مستحق مدح ده نه نو پته ولګېدل چې حرام څه شی نه رزق دی درې مدار قران کریم کې راځي چې الله فرمایي قل ارایت مال خبر را کې منزل الله لكم چې الله نازل کړي تاسو لپاره د رزق نه نو فجعلتم منه حراما وحلالا تاسو دا غنه څه ګرځوي هغه نه حلال ګرځوي او حرام یعنی رزق خو حلال معنی دا ده معنی دا را چې نازل کړل الله تعالی لکم تاسو لپاره د رزق نه نو تاسو ګرځوي منه د دین څه شي حرام او د دین څه شي حلال یعنی رزق خوی حلال تاسو حرام ګرځوي تنه سنې تنه څه ګرځوي حلال نو دا درې دلیل دي د معتزله او د پاره چې دی وی الحرام ور لسابر رزقن حرام څه شي نه دي وی حرام الرزق نه ده حرام رزق نه ده هغه دا چې الله اسناد کړل د رزق دل تخپل ځان ته نو دا اعلام دی بانهم چې دی به انفاق کوي دا حلال او چې خالص طلق یعنی خالص دی ځکه انفاق د حرام خو نه واجبې مدح او الله زم ذکر کړل د مشرکینو په تحریم دا غي چې الله تعالی رزق ورکړي او دې ته په دې قول دا الله قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا نو دا په دې خبره باندې دلالت کوي چې حرام څه شي نه دی رزق ټیک شو جی دا ردی لپاره دلایل زمنګ په ذمہ باندې دوه چیزونه دي یو د دې دغه اعتراضات 300 جوابات او دویم زمنګ په ذمہ باندې دا خبره ده چې موږ به دلیل وایو د دې لپاره چې آیا حرام رزق دی او که رزق نه دی یو به دلیل نقلی وایو او بل به کم دلیل وایو عقلی نو نقلی او عقلی دوه سبا وایو دلیل اول وا اصحابنا اشاعره دا ذکر کړل مولانا چې دی اول دا خبره کړې و چې د ټولو نه اول خبره د دې سوا چې الله تعالی او تصور کړل تمکین الله تعالی او تصور کړی دی نو جواب دا دی چې د تمکین منافات سره زجر او د منع سره خو نشته کنه د تمکین منافات د زجر او د منع سره خونشته زنا سرقه فلان فلان فلان فلان دا ټول چیزونه تمکینات دي خود دې تمکینونو خدا چا سره دغه نشته ده د منافات د منع سره او د زجر سره ټیک ته چې الله تمکین ورکړي دي خو الله تعالی خو دې ته وایي کنه چې حرام کارونه مکوئ لکه د زنا او د نورو معاصی او حوالی سره تمکین موجودی او د هغه ټولو خبرو باوجود دا غې نه څه شي کیږي زجر او دا غې نه څه شي کیږي منع کیږي دا مسله ختم شو زموږ دار چې دی وی الله تعالی د نسبت تر رزق چاته کړل او کدا چرته حرام ونو حرام خو الله د حرام خو لایق نه دي چې الله تعالی ته سو شي اضافت نو دا څه شي نه دي رزق نه دي کدي دا خبرو کی وړاندې ویل شي کنه نو د دې نه دی جواب ورکړي اول جواب باندې تاسو پوه شوئ کنه چې دا تمکین مې د انتفاع منافات خو د زجر سره نشته کنه د معنی سره نشته کنه په دې ټولو ګناهونو کې وریا تمکین الله تعالی ورکړي نو بیا معنی کوي خلق نه ولا تقربوا الزنا فلان فلان دا څوک چې زناګانی کوي نو دا تمکین مې د انتفاع ورکړي شیخ خدای باوجود الله تعالی هغه نه مننه فرمایي او په کار هم دا ده چې داسې وشي ولې که داسې ونه شي نو بیا دا زجر هم رانیستی شي نه کوي چې د چا په تمکین د سره حاصل نه چاته نو د هغې د زجر څه معنا ده هلته خو د نښې نه بیا څه جوړېږي نښې د نښې نه څه جوړېږي بیا بیا خو د نه نښې جوړېږي نو قدرت به نو بیا به زجر او څه شی راځي که نه منع به راځي پاتې شو هغه دویم سوال د دي هغه دویم سوال د دي دا او که نه چې الله نسبت ځان ته کړلی وای دا نسبت تشریفاً دی دا خدا سره نسبت ته لکه ناقۃ الله کې دی دا دا سره نسبت ته لکه چې بیت الله کې چې کوم نسبت دی دا خدا پوښ کنه دا غ نسبتونه نه چې چا ده پاره دي کنه دار تعظیم او چا ده پاره نو دی فرمای ګرځول له موږ اصحاب او اسناد د تعظیم د پاره او د د تحریز علی الانفاق د پاره څه مطلب و مما رزقناهم من رزق در کړل نو دا ځان ته نسبت الله ځکه کړل چې خرڅ کې کنه هما در کړی دی کنه بل چا خوند در کړه ما مار ولې نه خرڅ کای رزق نه نو دې کې تحریز علی الشهر انفاق او دا مسله ختم شول پوه شو کنه ا پاتې شو هغه بل مسله ده دي هغه زاغه د رستوي و زم له تحریم پاتې شو مسله ده هغه چې الله تعالی قران کې فرمایي چې قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا د دې دا معنی نه ده چې د رزق یې حلال تاسو څه کړل سن حرام هم ګرځوي نه د دې معنی دا ده چې د خلکو به تحلیل د ما حرم الله او تحریم د ما حلل الله کو د خلکو به څه کو او تحریم د ما احل الله نو د څه قسم کارونه خو یقینا ممنوع په شریعت اخو شارع کار دی خدای عباد او خلکو کار نه کنه نو دی آیات شریف کې دا خلکو زم دی دا خلکو زم پکې نشته چې حلال حرام خو چې رزقي حلال ا دې خلکو پکې حلال او حرام جوړ کړل پوه شو کنه نو دا څه مسله نه ده مسله دا چې دې تحریم د ما حرم الله ها او تحلیل نه ما حرم الله ځان نه سجود کړل شارعین خا او دا زم د پاره د تحریم دا غیر چې هغه حرام نه و اختصاص ما رزقناهم بالحلال للقرینه ا پاتې شو مسله ده دی چې دی وای چې په دې آیات کې خصوصي سم مراد دي کنه حلال ځکه ينفقون انفاق د حلالو کې کده حرامو د حلال ور دی وی دا قرینه ده کنه خدان لا خبره دا خود قرینه د وجنه تنه شي غستی حلال غستی اقتصاد د مارزقنا چې په حلال سره شر للقرینه د وجر قرینه نه ذکر مقام مقام د مدحره وتمسكوا بشمول الرزق دی او دو دلیل ځان د پاروي اول دلیل نقلی دی دویم عقلی دی دا حدیث شریف ته او دا ابن ماجه ذکر کړی دی د صفوان ابن امیہ نه قال كنا عنده رسول الله و موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره او اذا عمرو بن القرا د عمرو بن القرا یو کس ته دی راغی فقال یا رسول الله اے دا الله رسول ان الله كتب علی شق الله تعالی په ما باندې شقاوت لیکلې ده فلا وران الرزق الا من دوتی بکفی زما خو بل دغه نشته بلکې زرا پر خپل لاس باندې دا ډول کې و ما او دا غډول کې په ذریعہ باندې زه پیسې ګټم نو ما د الله نور رزق نه راکې هم دا رزق را الله کې چې زه دوه په خپل کپ سره دا کوم نو یعنی تاسو شو که الله تعالی قدر کړلی او تاسو راغا نو ګوره دی آیات شریف کې ګوره د حدیث کې د حدیث کې تاسو فکر یې الله رسول کریم رزق دواړو ته وي حلال ته هم رزق وي ها حلال ته هم رزق وي او حرام ته هم سو وي ولقد لقد رزقك الله طيبا فاخترت ما حرم الله عليك من رزقه نو حلال ته هم رزق وي حرام ته هم سو وي که حرام چرته څه نشي نو بیا په کار دارا چې څوک حرام خوري کنه طول عمره خپل طول عمر نو په کار دارا چې د مرزوق نشي کنه دا حلال خوړل نه دي صرف څه شي خوړل دي حرام نو چې حرام خوړل دي په کار دارا چې د سره څه نشي د مرزوق نشي وجر ملازمه ظاهر ده حلال خوړل دي ټول څه خوړل دي حرام بوتلان التالي طالبات الاولي وما من دابه في الارض الا على الله رسول سوال دا څنګه کیږي چې سړی سره سره پیدا شو مورم د د غصب چيلې و وغیرہ د غصب څه دغه وغه خړل ماشوم چې پیدا شو هغه دغه کې بس بیا رستو حرام خړل خړل خړل خړل اله اخره مر شنو په کار دار چې دا کت شي نشي و بانه لو لم يكن كدار رزق كدار رزق نشي بیا متغذى به طول عمره له مرزوق نشي متغذى به عاقت څنګه تغذا ورکول کیږي وليس كذلك دا سندر قولی تعالی ذکر الله تعالی فرمایي وما من دابه في الارض الا على الله رزقها دي موږ باندې سوال کوي ويستانه تاسو کوي دي په موږ باندې څه کوي یو سوال بلکې موږ په دې باندې یو سوال کوو یو ورکه ماشوم دی کنه نه یو کس دی کنه دا دا دلیل نه دی د دین دی جواب کوي وینا وی دغه کس نه ده حرامه چې خوړل دته الله حلال وړاندې کړی خو په خپل اختیار باندې حلال پریخیو ها او حرام استثنا نو دې الله تعالی چې شو مرزوق شو نو موږ ته چې غټه خو ټیک تا ولې چې وړو کې ماشومې سوایا چې وړو کې ماشومې لا بالغ شې نه بیا مر شو نو پکات دته خو الله نه دی وړاندې کړی کنه دې په څه پیږي دغه مکلف نه دی نو جواب په بالغ کې صحیح دی خو په دې صغیر کې به سوای نو دی راته وې زه تاسو نه تاسو کو تاسو سوای یو لکه ماشین پیدا شونه حلال خواړه نه حرام خواړه مړ شونه بیا حالان کې ما من دابت دابدا الا علی الله رزق هدا ته شامل نه موږ ته نه وما من دابت کې معنا دار نشتري او دابه چې صلاحيت ته عقل پکې له خورا الا علی الله رزقها دا ټکه پکې ده لکه دې مثال کل حیوان یلطم ار حیوان لاله دی شي نو مایم حیوان دی خلک لاله نو معنی دا چې ار حیوان چې داغه د حلالوالي طریقه ذبح نه غت کیږي ذبح کیږي صلاحیت ته ذبح لري نو هغه ذبح کیږي نو چې صلاحیت پکې د خوراک نه شي وکیږي نو بهر حال حلال امر رزق دی او حرام امر رزق دی